د دنیا مشقت د راحت د قیامت اول یاد لري تل د الله اطاعت اول یاد لري تل د الله اطاعت قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زما د خپرونې موضوع دا ده چې محمد رسول الله فرمایلی الدنیا او سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا د مسلمان د پاره بندیخانه ده او د کافر د پاره جنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په هکله به ان شاءالله ځینې معلومات زه تاسو ته وړاندې کوم نو قدرمنو اوریدونکو د دنیا هر څیز عارضي دی محدود دی او هغه نعمتونه چې رب العزت یو مان ته په آخرت کې ورکوي هغه دایمي دي د دنیا عزت، د دنیا ذلت، د دنیا راحت، د دنیا آرام او د دنیا تکلیف دا ټول محدود دي، عارضي دي، ختمیږي. که عزت هم دی یو وخت پورې دی، که ذلت هم دی تر یو وخت پورې دی، که تکلیف او راحت هم دی هغه هم تر یو وخت پورې دی. اما د آخرت عزت، د آخرت ذلت، د آخرت آرام و راحت، د آخرت مصیبت او تکلیف دا دایمي دی، غیر محدود دی. نو رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په دنیا کې داسې اعمال وکړو زما خویندو ورونو چې ځان دپاره هغه ابدي عزت هغه ابدي آرام هغه ابدي راحت ځان دپاره د خپل کړو نو اوس باید قدرمن اورېدونکو موږ دې ته متوجه شو چې په دنیا کې څنګه ژوند تیر کړو چې زموږ د آخرت ژوند ښایسته شي زموږ د آخرت ژوند کامیاب شي او د همیشه همیشه دپاره موږ ته عزت حاصل شي او د هغه تل لپاره چې کم ذلت دی په آخرت کې د هغه ذلت نه موږ محفوظ شو د دې دنیا د ژوند تیرولو طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مختصر حدیث کې موږ ته بیان کړې ده چې رسول الله فرمایي الدنیا او سجن المؤمن و جنة الکافر دا دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده قیدخانه ده او دا دنیا د کافر دپاره جنت دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په پوهېدو دپاره تاسې یوه خبره په ذهن کې ونیسئ او په دې باندې تاسې هم پوه شئ چې د بندیخانې دوه لوی لوی خصوصیتونه دي، دوه دوه تنه ځانګړیتوب لري ځانته. هغه چا چې په بند کې او په بندیخانې کې خصوصا د اسلام د دښمنانو په بند کې وخت تېر کړی وي هغوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي دا دوه خصوصیتونه هغو ته معلوم دي اول خصوصیت دا دی چې د بندیخانې په بندي خانه کې چې کوم بندي ژوند کوي هلته د بندي هیڅ کار په خپله رضا باندې نه کیږي یو بندي چې په یو بندي خانه کې ژوند کوي هر کار چې په هغه بندي خانه کې کیږي هغه د بندي د رضا مطابق نه وي څوک چې په بندي خانه کې مامور دي مشران دي د هغو د رضا مطابق هغه کارونه سرته رسیږي که د بندي خوراک دی، که د هغه لباس او جامې دي، دا ټول د هغه په رضا کې نه دي، که د هغه وده کېدل دي یا د هغه راپاڅېدل دي، یا کوم خوراک چې هلته بندي ته ورکول کېږي، نو بندي په هغه باندې مجبوره ده چې هغه وخوري. بندي هلته نه شي ویلی چې زه دا خوراک نه خورم، باید ما ته دا خوراک راوړی شي. او چې کله بندیخانې ته ورشي هغه اصلي لباس او جامې د بندي نه ویستل کېږي، هغه د مجرمانو جامې هغه ته ورغوستل کېږي. نو هر کار هلته د بندي د رضا مطابق نه دی، نو په بندیخانه کې بندي بلکل اختیار نه لري. دا یو خصوصیت. د بندیخانې او د قیدخانې دویم خصوصیت دا دی چې هلته یو بندي چې په بندیخانې کې ژوند کوي هېڅکله د بندیخانې دیوالونو سره زړه نه لګوي. چې د بندي دا هیله اوسېږي او دا د هغې خواهش وي چې زه به دلته ژوند کوم حتی که زموږ یو بندي ورور ته د عمر قید هم هلته سزا ورکړی شي چې ټول عمر به ته دلته یا د ډېرې اوږدې مودې دپاره به ته دلته ژوند کوې یا حتی هغه باندې فیصله د اعدام وشي چې هغه ته هم یقین حاصل وي په دې باندې چې زه د بندیخانې د دیوالونو نه نشم وتلی او زما مړی به د دې کوټې نه وځي خو بیا هم د هغه بندیخانې دیوالونو او د هغې کوټې سره زړه نه لګوي، بلکه هلته آرام، بې آرامه او خفه ژوند تېروي او تل لپاره به په دې انتظار کې وي، دې ته به هیله من وي چې زما د آزادي پروانه به کله راځي او کله به زه د خپل کور والا سره، د خپل اهل و عیال سره، خپل ښځې سره او د خپل بچیانو سره، خپل دوستانو سره، خپل قریبانو سره به کله میلاوېږم. نو د بندیخانې دوه خصوصیته شو چې د بندي کار هلته د هغه په رضا نه وي او دویم خصوصیت دا دی چې بندي به هیڅ کله د بندیخانې دیوالونو او هغه ماحول سره زړه نه لګوي خو د دې په مقابل کې د جنت هم دوه لوی لوی خصوصیتونه دي الله رب العزت دې موږ تاسو ټول قدرمنو اورېدونکو زما خویندو او وروڼو موږ ته جنت نصیب کړي رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې په خپلو نیکو اعمالو باندې رب العزت په خپل فضل او کرم سره جنت ته بوځي د جنت اول خصوصیت دا دی چې کله یو مسلمان باندې د الله فضل او رحم وشي هغه جنت ته لاړ شي نو هلته به د جنتي هر کار په خپله رضا باندې وي د جنتي به هر کار په جنت کې د خپل رضا سره وي د بل چا د رضا او د بل چا د امر تابع به نه وي جنتي د جنتي چې څه زړه کې راځي هغه کار به کیږي او د جنتي چې څه په زړه کې راځي هغه کار به کوي رب العزت موږ ته په خپل کلام کې داسې فرمایلي چې وفیها ما تشتهي الانف وتلظ الاعین څه چې غواړي هغه به خوري او څه چې غواړي هغه به سکې څه چې غواړي هغه به اغوندي او کله چې وغواړي په مغه وخت کې به ویده کیږي کله چې غواړي په مغه وخت کې به ویښیږي نه به هلته د خوراک پابندي وي په تا باندې، نه به د اغوستلو پابندي وي په تا باندې او هېڅ قسمه پابندي به هلته په تا باندې نه وي، د خپل د رضا مطابق به چلېږي. نه به هلته د مانځه پابندي وي په تا او نه به د روژې وي، نه به د حج کولو او نه د زکات ورکولو. نو د جنت اول خصوصیت دا دی چې الله رب العزت به هلته هر کار د ستا د خپل د رضا مطابق تا ته اختیار درکوي د جنت دویم خصوصیت دا دی چې کله یو مسلمان د الله په فضل او د الله په کرم سره جنت ته لاړ شي نو هلته به د جنتي زړه هغه د جنت دیوالونو سره لګیږي جنتي به تل لپاره په دې هیله کې اوسېږي چې زه به جنت کې ژوند کوم او هیڅکله به دا هیله هم ونه کړي چې الله رب العزت دې ما دنیا ته بوزي په خلاف د دنیا باندې او هغه څوک چې په دنیا کې تل لپاره د الله د اوامرو نه د الله د احکامو نه سرغړونه کړي ژوند یې په طغیارکشي کې تیر کړی دی چې جهنم ته لاړ شي نو هغه به د دنیا هیله مند وي چې یا الله ما بیرته دنیا ته بوزه چې هلته نیک عمل وکړم او د ستا د عذاب نه او جهنم نه زه خلاصی ومومم د جهنمیانو خواهش او آرزو رب العزت موږ ته په کلام خپل کلام کې بیانوي وهم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل الصالح غیر الذي عمل جهنمیان به په جهنم کې شور جوړ کړي هلته به فریاد کوي چې ای الله موږ د جهنم نه راوباسه او دنیا ته هم دوباره ولیږه او چې کله موږ دنیا ته لاړ شو نو هلته به بیا نیک عملونه کوو رب العزت به په ځواب کې ورته ووایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر موږ تاسو ته په دنیا کې عمر درکړی او د خپل عبادت لپاره مې استولي وی دې لپاره چې تاسې هلته پند واخلئ خو تاسې د طغیان او د سرکشي لاره غوره کړه خو جنتیان به کله هم دا هیله ونه کړي چې ای الله موږ دنیا ته بیرته ولیږه چې موږ دوباره هلته د ستا په عبادت باندې د ستا په طاعت باندې مشغوله شو هیڅکله به جنتیان دا هیله هم ونه کړي صرف د شهداو په باره کې دا راځي چې هغوی به دا هوا او دا هوس کوي دا خواهش به چې الله موږ دوباره کېږه چې موږ دوباره ستا په لاره کې د خپل ځانونه نذرانه کړو، هلته د خپل سرونه ستا په لاره کې کېږدو او د شهادت مقام حاصل کړو. او د دوی دې خواهش نه دا نه معلومېږي او د دوی د خواهش نه معلومېږي چې دوی به دنیا ته د دې دپاره راتلل نه غواړي چې د دوی زړه به جنت کې تنګ وي او د دوی زړونه به د جنت آبادي سره نه لګي بلکې جنت کې به د دوی زړه هم یعنې د جنت به د دوی زړونو کې پروت وي خو صرف د شدت د مزې د حاصلولو لپاره به دوباره دنیا ته د راتلو هیله من اوسیږي نو قدرمنو اوریدونکو د بندیخانې او د قیدخانې دوه خصوصیتونه تاسو ته بیان شول او همدارنګه د جنت دوه خصوصیتونه هم تاسو ته بیان شول چې په بندیخانه کې چې کله یو بندي بند ته لاړ شي هلته هیڅ یو کار د خپل رضا سره نشي کولی هر کار د هغه بندیخانې د عمراو او د حاکمانو د هغو تابع نه وي همدارنګه هغه انسان چې هغه کلمه وایي د الله په وحدانیت باندې معتقد وي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې معتقد وي او په خپل غاړه کې د محمد رسول الله د غلامۍ توق اچولی ایمان رایې کړي نو په دې دنیا کې د مؤمن هیڅ کار د خپلې رضا سره نشي کېدلی نو دنیا بندیخانه غوندې شو هغه څوک چې د الله په وحدانیت باندې اقرار لري او تل لپاره دا غواړي چې د خپل ژوند د الله د اوامرو د مطابق تیر کړي د محمد رسول الله د ارشاداتو مطابق یې تیر کړي نو په دې دنیا کې هیڅ کار د خپلې رضا سره نشي کیدی بلکه هر کار به د الله او د الله د پیغمبر د رضا تابع وي او د الله رب العزت او د محمد الله صلی الله علیه وسلم تابع به وي د ده خوراک د ده څکاک د ده اغوستل د ده شکل و صورت د ده ګرځېدل راګرځېدل د ده وده کېدل، د ده راپاڅېدل، د ده خندا او د ده ژړا، د ده واده، د ده غم، د ده کردار، د ده ګفتار او د ده رفتار، دا ټول به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رب العزت د فرمان تابع وي. نو دنیا بندیخانه ده. خپل رضا باندې هېڅ کار مؤمن نشي کولی، نو دنیا مؤمن دپاره بندیخانه شوه. که هغه وړوکی کار وي که لوی کار وي هغه به خپل رضا سره نه شي کولی بلکه د هر کار کولو نه به وړاندې د یو مؤمن دپاره به دا لازمي وي چې د دې کار په کولو سره خو به چیرته الله او د الله پیغمبر نه ناراضه کیږي د هر قدم اوچتولو نه وړاندې به ده ته دا سوچ کول پکار وي چې په دې قدم اوچتولو سره خو چیرته الله او د الله رسول زما نه نه ناراضه کیږي دی به هغه کار کوي کوم چې الله او د الله رسول هغه ته حکم ورکړی وي او دا به هر هغه کار پرېږدي کوم چې الله رب العزت او محمد رسول الله د هغه نه نهیې فرمایلی نو دا دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده هر یو کار کولو نه به وړاندې دا به نه ګوري چې زما زړه څه وایي، زما خاندان څه وایي، زما مور و پلار څه وایي، زما دوستان څه وایي، زما تعلقداران څه وایي، زما کلیوال څه وایي، زما ماحول څه وایي، بلکه دی خو به دا ګوري چې د دې کار په باره کې د الله او د الله رسول حکم څه دی. نو محمد رسول الله وفرمایل چې الدنیا او سجن المؤمن دنیا د مؤمن لپاره بندیخانه ده لکه څنګه چې بندي په خپل بندیخانه کې هېڅ کار د خپل د رضا مطابق نه شي کولی نو مؤمن هېڅ کار په دې دنیا کې خپل رضا سره نه شي کولی بلکې هر کار به د الله او د الله د رضا مطابق کوي همدارنګه دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده لکه څنګه چې یو بندي په هغه بندي خانه کې د هغه چاردیواري او د هغه دیوالونو سره زړه نه لګوي، همدا شان به مؤمن هم د دنیا چاردیواري سره، د دنیا دیوالونو سره، د دنیا ژوند سره زړه نه لګوي، به وي او بې چینه او بې احرامه به وي چې کله به زما مرګ راځي، کله به زما د ازادي پروانه راځي، کله به ملک الموت راځي او زما روح به د بدن نه پرواز کوي او د الله په دربار کې به حاضرېږي. د محمد رسول الله زیارت به نصیب کېږي، لکه څنګه چې بندي هلته د بندیخانې دیوالونو سره زړه نه لګوي، همدارنګه مؤمن به د دنیا دیوالونو سره زړه نه لګوي، د دنیا سره به زړه نه لګوي، نو دنیا د مسلمان دپاره بندیخانه ده. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ په دنیا کې به د مسلمان او د مؤمن هغه حال وي کوم چې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د مرګ په وخت کې دغه حال و حضرت بلال باندې د مرګ حالت راغلی د حضرت بلال ښځه ژاړي فریاد کوي او حضرت بلال رضی الله خاندي او دا وایي چې څومره د خوشبختی خبره ده څومره د مزې او د خوند خبره ده غدا نلقي محمدا صلی الله علیه وسلم و اصحابه سبا ته به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه اصحابو سره زما ملاقات کیږي دنیا ژوند د مؤمن دپاره بندیخانه ده الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي چې په دې دنیا کې د رب العزت د طابقو چلیږو دا د حدیث اوله جمله وه د حدیث دویمه جمله دا وه چې و جنت الکافر دا دنیا د کافر دپاره جنت ده د مسلمان دپاره خو بندیخانه وه او د کافر دپاره جنت دی د جنت خصوصیتونه ما تاسو ته بیان کړي یعنی لکه څنګه چې په جنت کې یو مسلمان د الله په فضل او د الله په رحم باندې ژوند کوي او الله جنت ته لیږلی هلته جنتي هر کار د خپلې رضا سره کوي، په ده باندې یې هېڅ قسمه پابندي نشته. دغه شان دا دنیا د کافر لپاره جنت دی، چې په دنیا کې د کافر هر کار د خپلې رضا سره کېږي، په ده باندې هېڅ قسمه پابندي نشته، تر کومه پورې چې دې کلمه ونه وایي او ایمان رانه وړي، په دې باندې څه پابندي نشته او د اسلام اقرار ونه کړي، تر هغه وخته پورې دا کافر ازاد دی، نه په ده باندې د مانځه پابندي شته. نه په ده باندې د روژې پابندي شته او نه د حج او نه د زکات، نه د خوراک، نه د څکاک او نه د لباس، نه د لیدو، نه د خوشحالي او نه د غم هیڅ قسمه پابندي په دې باندې نه شته. چې په زړه کې څه شی راځي کافر به هغه کوي. په خپل رضا سره خوراک کوي، خپلې رضا سره څکاک کوي، د خپلې رضا مطابق لباس اچوي او د خپلې رضا مطابق د خپل شکل و صورت جوړوي، دې ته نه ګوري چې دا کوم شکل و صورت زه جوړوم، ایا دا د په مقدس دین کې شته او که نشته؟ د قیامت په ورځ به د هېڅ یو کافر نه دا سوال نه کېږي چې ای بنده تا ولې لمونځ نه و کړی؟ تا ولې روژه نه وه نیولې؟ تا ولې داسې خوراک کړی و؟ تا ولې شراب څکلي ول؟ تا ولې زکات نه و ورکړی؟ تا ولې زنا کړې وه؟ هغه نه به صرف دا سوال کیږي چې ای بنده تا ولې ایمان نه راوړی نو محمد رسول الله وفرمیل چې دا دنیا د کافر جنت دی لکه څنګه چه د جنت د تلو نه پس د جنتي زړه په جنت سره داسې اولګي چې هیڅ کله به د وتلو زړه نه کیږي د جنت نه نو محمد رسول الله وفرمایل چې د کافر زړه د دنیا آبادی سره به داسې لګېدلی د دنیا مینه به داسې په زړه کې پرته وي چې د دنیا پرېښودل بلکل هغه نه خوښوي ځکه چې هغه دا ګڼي چې کوم څه دي هغه بس صرف په دنیا کې دي نو د دې جهان نه پس بل جهان نشته مړه شو نو خاورې به شو دوباره به موږ نه راژوندي کېږو نو دا دنیا ژوند دی څومره مزې چې کولی شي هغه وایي په دنیا کې وکړي کفار وایي هغه به دا تمنا کوي چې ژوند کله هم ختم نشي موږ به همدغه شان عیاشي کوو رب العزت د هغو نظاره موږ ته داسې پېش کوي، يود احدهم لو يعمر يعمر الف سنه، هر يو کافر به دا غواړي چې کاشکې زما عمر زر کاله وای، اما مسلمان دا نه غواړي، د مسلمان لپاره بنديخانه ده. نو قدرمنو اورېدونکو! د محمد رسول الله دا فرمان يوه آينه ده چې په دې کې هر سړی د خپلو څلېرويشت ساعتونو نظاره کولی شي. چې دی د یو کافر په شان ژوند تېروي او که د یو مؤمن په شان ژوند تېروي. محمد رسول الله د مؤمن او د کافر د ژوند بنیادي او اهم فرق موږ ته بیان کړی چې د مؤمن دپاره دنیا بندیخانه او د کافر دپاره جنت. اوس چې موږ دا دعوا کوو ځان ته د محمد رسول الله او د رب العزت عاشقان وایو موږ ته په کار ده چې په خپل خپل ګریوانونو کې سرښکته کړو او د خپل ژوند واخلو چې محمد رسول الله د مؤمن ژوند څه معیار بیان کړی دی او زمونږ څه حال دی نو مونږ له سوچ په کار دی مونږ ته فکر مونږ ته غو په کار دی چې مونږ د دنیا خپل ځان دپاره قیدخانه جوړه کړې ده او که ځان دپاره جنت جوړ کړی دی زمونږ حال خو دا دی چې زمونږ پوره ژوند د محمد رسول الله د دې فرمان نه برعکس دی چپه دی رسول الله خو فرمایلي وو چې د مؤمن هیڅ کار به په خپلې رضا کیږي بلکه هر کار به د الله او د هغه د رسول د رضا مطابق وي خو قدرمنو اوریدونکو زموږ هر کار د خپل رضا سره کیږي زموږ هیڅ یو کار هم د الله او د الله د رسول د رضا مطابق نشي زموږ خوراک زموږ څکاک زموږ وده کیدل زموږ پاڅیدل زموږ خوشحالي زموږ غم زموږ لباس زموږ شکل زموږ صورت ټول د الله رب العزت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا خلاف دي هر کار خپلې رضا سره کیږي د هیڅ یو کار کولو نه وړاندې موږ دا فکر ونه که چې په دې کار کولو سره به الله او د الله پیغمبر راضي که زموږ نه ناراضه کیږي بلکې د هر کار کولو نه وړاندې موږ په دې سوچ کې یو چې زموږ څه زموږ زړه څه غواړي زموږ مور او پلار څه غواړي زموږ اولاد څه غواړي زما ښځه څه غواړي زما خاندان څه غواړي زما معاشره څه غواړي زما کلیوال څه غواړي؟ نو خلاصه دا چې زموږ څلېرویشت ساعته ژوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان نه خلاف چلیږي. زموږ د دین کار هم زموږ د خپلې رضا سره نه دی، افسوس دی. د دنیا کارونه خو پرېږده، خو د الله او د الله د رسول د رضا مطابق نه دي. هغه کارونه چې موږ د دین کار ګڼو او کوم کارونه چې موږ د الله دپاره کوو په هغه کارونو کې هم د خپله رضا مطابق مونږ عمل کوو د رب العزت او د رسول الله رضا هلته بلکل مونږ ګورو نه زمونږ مونځ د الله دپاره کوو خو زمونږ مونځ او اوداس او زمونږ مونځ د سنت مطابق نه کیږي څنګه چې زمونږ په زړه کې راځي همغه شان کوو موږ ځانونه خلاصوو او داس د سنتو مطابق نه په مانځه کې خشوع او خوضوع حاصلولو کوشش نه کوو بس په ظاهري طریقه باندې چې څه زړه غواړي هغه کوو الله دې په موږ باندې رحم وکړي موږ حج ته ځو خو په دې کې خپله رضا چلوو حاجیان چې کله د حج نه راسي شل کسه مخه کې ولاړې د هغو په غاړو کې ګلان ورچوي او چې کله هغوی راشي د هغو استخباره د لویو لویو دعوتونو مجلسونه جوړیږي او هغو ته د الحاج لقبونه ورکول کیږي اکثر اکثر خو به په دوی کې داسې وي چې د حج ارکان مې پریښي وي او دلته به راغلي او دلته به دوی ته حاجیان ویل کیږي او ځینې داسې چې په هغو باندې به دم واجب وي خو هغه به په دې خبره باندې خبر هم نه وي چې په ما باندې دم واجب دی که نه دی او اکثر داسې دي چې هغوی په حرامو پیسو سره حج کوي د سود او رشوت په پیسو سره حج کوي د خلکو په مال او د خلکو په وراثت باندې حج کوي حج د الله دپاره کوو خو په دې کې هم د خپل رضا مطابق موږ عمل کوو نو محمد رسول الله فرمایلی چې جنت دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده او د کافر دپاره جنت دی رسول الله دا فرمومن هر کار به د الله او د الله د رسول د رضا مطابق وي خو زمونږ یو کار هم د الله او د الله د رسول د رضا مطابق نه دی بلکې هر کار په خپله رضا سره موږ کوو نو زمونږ حال خو دا دی تنها مداغداغ شد پنبه کجا کجا نه هم ټول ځان مې سرای سرای دی نو زه به مالوچ او پنبه په کوم ځای کېږدم رب العزت دې په موږ او تاسې باندې رحم وکړي قدرمن اورېدونکو غیر د رب العزت د رحم او د فضل نه د خلاصون لاره موږ او تاسې نه لرو زما خویندو زما ورونو خپل ژوند ته متوجه الله د څه دپاره پیدا کړي یو د دې ځواني د دې عمر او د دنیا ټوله پوښتنه به الله زموږ نه کوي پرېږدي د دنیا ژوند ډېر محدود دی د خپل د دې محدود ژوند کې د رب العزت رضا ولټوئ خپل اولادونو ته متوجه شئ د خپل هغه مسؤلیت چې تاسې په کورنۍ کې لرئ هغې ته متوجه شئ تر څو رب العزت په موږ او تاسو باندې رحم وکړي په دې هیله قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه